په دې حصہ کې بیا درې بابونه دي اول باب تر آیات 180 پورې دی یوصل اتیایم پورې په دې آیات مبارکه کې د آیات یوصل دیرشم کې لومبنه قانون دی چې مجاهد په سود نه کوي سود خور بني حرام خور بني ځکه عادتاً سود خور په یو چند باندې اکتفا نه کوي چې دوګنه دوګنې تیني اغستي چې زر روپۍ مې درکړي کال پس مه دوه زره راکې که دوه کاله پې تیر شول نو درې زره به راکې نو دا مضاعفتاً قید عادتاً دی چې سود خور او ارام خور سړی عادتاً په یو چند باندې اکتفا نه کوي بلکې دوچن دوچن اخلي د عربو د مشرکانو عادت هم دا و چې چاله به قرضه ورکړ نو کال په کال به سود سیوا کولو که کال پس وي دا پیسې راکې نو دوګنه به که دوه کال پس راکې نو بیا به د دې په دریو راکې او که څومره وخت ډېر تېرېږي نو پیسې به در باندې سیوا کېږي دا مطلب نه چې کله زر روپۍ دی ورکې او ورپسې په سل کې واخلې دا به کمی اله به حرام چې دوه زره دی نه واپس اخلي لا تاكل الربا مخرج سوسن اضعافا مضاعفا دوچن دوچن کړه شوی او مخکې در ذکر شوی چې د سود دوه غټ قسمونه دي قران او سنت کې راغلي د ممانعت راغلي یو د ربا الفضل وی بل ربا النسیئه ربا الفضل دی روي چاله دې زر روپۍ ورکې هفته پسې تن اخلي ورلوي سل به پسې وارا کې او ربا نصیحه دی لوي چې کوم سيزونه رسول الله عليه الصلاه والسلام ذکر کړی چې باغی کې سود راځي جنس په جنس باندې بدلول دي غنم دې چاله یو من ورکل او من ته نبي اخلي هفته پس میاش پس نو په دې کې سود راځي پر بل فضل کې ابتدا کې د بعض صحابه کرام اختلاف عبد الله بن عباس رضی الله عنهما عبد الله بن عمر رضی الله عنه لیل منسوب دي چې لیل د بل فضل د حرمت قائل نو ذکر حدیث کې راغلي چې لا ربا الا فی النسیئه سود صرف په نیټه کې راځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د عربو د عادت مطابق ویلي چې غیب په کثرت سره دا کولو بیا چې ورله نصوص د شریعت او حدیث بیان شول عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم اجمعین د خپل قول نه رجوع کړي په دې آیات مبارکه کې تخویف اخروی د سودګرو لا چې کوم د سود مال خوري نو غیله تخویف ورکړي چې ګوره دا اور نو یریږي چې کافر له تیار نه او آیات کې اشاره د دې چې دا سود دا عادت ده د کافرانو ځکه وی اعدت للکافرین د سودګرو لپاره الله دا اور تیار کړی نو سود عادت ده د کافرانو نو په دې آیات مبارکه کې هغه دویم قانون ذکر کیږي چې مجاهد له فتح بس ملاوي د هزیمت نه بس بچ کیږي چې د کې بس تقوا الهي وي او عدت د ماضی صيغه ذکر کوي اشاره د دیلا چې دا اور د مخکې نه تیار کړی شوی دی لکه دا نظریه د اهل سنت والجماعت دا چې الله رب العالمین جنت هم د مخکې نه تیار کړی جهنم هم د مخکې نه تیار شوی معتزله د دې نه انکار کړو په خوا د مبتدعين یو باطل اړه چې دا الله تابعداري وي د رسول صلی الله علیه وسلم اتباع وي نو په دې سره به شکست نه بچ کیږي لکه په هوت کې وي وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی یو حکم مخالفت شو مسلمانانو له ویلي چې تاسو به دا مورچه نه پرېږدئ نو دا غي نه انتهایی خطا او شو هغه مورچه پرې خدا د الله راغله مدد واپس لاړو مسلمانانو له تکلیف ملاو شو په طریقې د مثال سره د جنت هغه پلنواله او وسعت ذکر کړي ځکه د انسان په ذهن کې او د په عقل کې د اسمانونو د ځمکې نه لوی شي نشته ډېر غټ شي چې د یادې وي د اسمانونو عمر دی او د ځمکې عمر نو د د عقل مطابق وي د د پوه د پاره وي چې دا سي جنت د چراغي پلنواله د دې اسمانونو د ځمکې عمر نه نو د اوګدوالي خو بیا څه مقدار او اندازه نشته چې سل کال به په اسباب دی او سور سره دا غي دلال دی مزل کوي او آسان به ختميږي نه سور به ختميږي نه نو په کوم جنت کې چې دومره بوټي دا غي د پلنوالي او د لویوالي بس اندازه وي دا رنګ حدیث صحیحینو کې راغلي د بخاری او مسلم حدیث کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې مال اخیرنی جنتی او اخیرنی جهنمی معلوم دی چې جنت لبه پټولو کې اخر کې وردن کیږي او د جهنم لبه پټولو کې اخر کې روزي الله رب العالمین د یو بند مبارک حکم کی چې د جهنم نرو باسي د جهنم اغلبو بسر کو بده بالکل سوزولې نو دی رب العالمین لګمي د جنت لور نږدې کړي د دې هوا را باندې لګي الله به جنت لور نږدې کی ورلوي کله مې نږدې کې بیا به نور سوالونه کوي دی ورلوي نه رب بس دغه غواړم چې د جنت غ هواګانې را باندې لګي نو د جنت هواګان چې په ولګي بیا به سموده د انتظار کې بیا وای عرب لګ مې ورنږدې ک چې د جنت د نعمتونو او جنتیان خبرم کنا نو الله رب العالمین بور لوی بندا کدا مې درکل نو کې دې شې نه پس بیا نور سوالونه کې په خپل خبره ټینګېږي نه دی وی رب نور بس نه غواړم نو الله به جنت له ورنږدې کی راغی نعمتونه جنتیان به ګوري بیا به وی رب لګ می ورنږدې کې جنت لچ وردن نشم ما پرې ورته رسول الله عليه الصلاه والسلام چې دا حدیث بیانولو وی فرمایل الله رب العالمین به خان دي خپل شان مطابق ضحک او فرمایي چې ګوره بنده نمبر وار سوالونه کې او په خپل یو خبره باندې نو درېږي ورلګوي زه ساده ساده جنت ته او دومره جنت می درکړی لکه دنیا او د دې لس چنده دې دنیا سره چې لس دنیاګانې نورې دي نو حدیث پاک کې راځي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي دا بنده به وي اته اتهزو بي وانت رب العالمين ته زما سره ټوکی کې او ته رب العالمین الله رب العالمین ورلوي ټوکی در سره نکوم دا دنیا او د دې لس چند جنت د تا د پاره نو دا په ټولو کې ادنا جنتی دی چې د ټولو نه اخر په دنه کې چې د دې دنیا لس چند وي نو دلته چې وي عرضها السماوات والارض دا د انسان د عقل مطابق وي او دای د باون کې دي د غوسه غوسه چې راځي نو خپل غوسه خوري او غوسه سرګندې نه چې د غوسه مطابق دا سکارو کې چې رستو کې بیا دې ستومان او خفي والکاظمین الغیظ او خړون کې دي د غوسه لرا د باون کې دي د غوسه والعافین عن الناس وعلى آله وصحبه أجمعين